باب الفتح کې به اهل الحرب حرب جنگ ته وایي اهل الحرب خاوندان د جنگ کافران دي د مسلمانانو سره معاهده نشته دې ته به تاسو څه وایې اهل حرب استغفر کافران دي ما وی د مسلمانانو وسره معاهده نشته دی نو دیتا سوی اهل حرب او فتق په بی خبره کې وجل یو دشمن دی د سره ناست دی کافر دی د سره ناست دی خو ما یې معاهده یې ورسره نشته دی او په خبرو خبرو کې ور ټوپ کی او دا سر تی ووی نو دا جایز دی که دا جایز نه دی حال دا دی چې دعوت ولا مونږ نه دی ورکړی حضرت علی ته رسول الله څه وی اول حمله مکوه په خیبر کې اول دعوت ورکو چې ستا د دعوت د وجې نه یو سړی مسلمان شي دا تا له د هغه سرو اوښانو نه بهتر دی مخکې دا ویلي او ما وې تا سره څه کافر ناست دی معاهده دی ورسره نشته دی او ته قبل دعوت پې ور ټوپ کې او مړی کې دا څنګه دی وی بلکل جایز دی هلکه دعوت هغه چاله ورکوه چې چاته دعوت رسېدلی نی او چې اوس یو ابو جهلی او شپه ورځ ورته د دعوت ورکې او دارنګ ولید ابن مغیری او شپه ورځ وله دعوت ورکې او دې دې راګیر کنو بیا دعوت ته ضرورت هغه نشته باب الفت کې دا باب دی په بې خبرۍ کې د وجلو د چا به اهل الحرب د اهل حربو د کافرو چې د کافر په وطن کې اوسي او ستاسو سره معاهده نه وي او هغه باندې ته حمله وکړي بلکل جایز دي حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت جابر وی قال جابر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دوو کسانو نه ډېر تنګ په یهودو کې یو پرون تیر شو ابو رافع چې دا د یهودو سردارو او یو دا کعب ابن اشرف نه دی دا په مدینه کې اوسېده او دا دغه دی دا د رسول الله خلاف دی کو نو رسول الله وی من لکعب ابن اشرف سوک دی د پاره د کعب ابن اشرف ادکه سوک شته دی چې ورپاسی او د کعب ابن اشرف چې د یهودو سردار دی د ده فیصله وکړي فقال محمد ابن مسلمه نو اوی محمد ابن مسلمه انصاری صحابی دی حضرت اتوحبو آیا ستا خوښه ده ان اقتله چې زه دې قتل کم حضرت ستا خوښه ده چې زه قتل کم قال نعم رسول الله وتوی او قال نو محمد ابن سلموی حضرت لږ د دروغو ویلو اجازه به راکې پرون موږ ویلو که نه د دروغو ویلو اجازه به موږ له راکوي قال نو ده ورته وویل فاذن لي نو په دغه وخت کې چې تا ماته اجازه راکړه فاقول زه به څه خبرې کوم فاقول زه به څه خبرې ویم مطلب دا دی څه دروغ مروغ به ویم قال رسول الله وته وی قد فعلتو ما دا کار کړی دی یعنی ما تا ته اجازه درکړې ده او بیا ورغې پرون تاسو ویلو دا برترستو تفصیل سره راشي بیا دی وسره ناستو خبرې وسره کولې کولې کولې او بس ناګنې د سر نه ونیو دغه قتل کړ په بې خبرۍ کې قتل کړ باب ما یجوز من الاحتیال دا بل دغه دا باب دی د هغې یجوزو چې جایز کیږي باب ما دا باب دی د هغې یجوزو چې هغه جایز کیږي د بنیادم دپاره هغه څه شی دی من الاحتیال چې هغه حیله جوړول دي چل اوس د یو کافر د معلوماتو ضرورت دی د یو سړي باندې ستا شک دی او ته د هغه معلومات کې او په معلوماتو کې هغه له چل کې چل جوړی ورته چې زه به څنګه دا معلومات وکم نو دا جایز دي که نه من الاحتیال چې هغه حیله جوړول دي او چل جوړول دي والحذر او ځان بچ کول والحذر او ځان بچ کول مع من دا حیله چا سره کې مع من سره د هغه چا تخشا چې یره کولی شي معرته د نقصان د هغه نه معره عیب ته هم وایي نقصان ته هم وایي د هغه چا تخشا چې یره کولی شي معرته د نقصان د هغه ستاسو لنډي کوتل کې یو سړی دی او تاسو پوهیږئ چې دته زمونږ د مسلمانانو ته نقصان پیښیږي یره ترې کوې خطره ده نو ته ورشې څه چل جوړې چې زه معلومات وکم چې دا سړی به زمونږ د وطن ته څنګه نقصان رسوي چې هغه معلومات وکړي او بیا د هغه معلوماتو مطابق بیا د ده د شر مخنیوي وکړي والحذر او ځان بچ کول خو دا حیله او دا چل کې معمن سره د هغه چا تخشا چې یره کولی شي معرته د څه د نقصان او د ضرر دغه رسول الله داسې کړي دي را روان دي وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن صالب ابن عبدالله عن عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما عبدالله ابن عمر وی واقع بیانی دی واقع نه بیانی معلومیږي چې د کافر سره چې داغه د شر نه یریږي او صحیله میله وته جوړه او داغه د حالاتو معلومات کې بالکل دا صحیح دي قال عبدالله ابن عمر وی انطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو رسول الله رسول الله د مدینه منورې نه روان شو ومعه ابی ابن کعب او دا غسر او حضرت ابی ابن کعب دا لوی شان ولا صحابی دی او انصاری صحابی دی د رسول الله سره ابی ابن کعب مو او رسول الله مو دوی روان شو الکه کم پلو روان شو قبل ابن سیاد په طرف د ابن سیاد په دې مدینه منوره کې یو هلکو ابن سیاد به ورته وي داسې جوګي غوندې و او د رسول الله په اول شک و چې دا چېرته دغه نی دجال ځکه بعضې خبرې به د داسې کولې چې هغه خطرناکې خبرې وي نو اوس رسول الله ورته چل کوي چې زه به څنګه معلومات وکم چې آیا دا دجال دی که دجال دا نه دی نو رسول الله روان شو په طرف د ابن سیاد دا وړوکی ماشوم و چې خیر هلته لږ ورنږدې شو د هغوی ځای ته رسول الله معلومات وکړه چې هغه ابن سیاد به چېرته فحدث به نو رسول الله ته بیان وکړی شو به د دغه ابن سیاد فی نخل په کجورو کې چې حضرت د دغه پلانی باغ په خجورو کې دننه باغ کې دی ابن سیاد د پلانې باغ چې کم کجور دی په هغې کې دننه دی دا اوس وړوکی ماشوم دی فحدث به نو بیان وکړی شو رسول الله ته د دې ابن سیاد چې حضرت دی چې دی فی نخل په کجورو کې دی دغه د کجورو باغ کې دی مور مو سره ده وایي ښه چې ګوري هغلته اوده دی وړوکی ماشوم دی مور هم ورسره ده د پاسه پې زړوکی اچولی دی او دا بنګار کوي اواز یې راځي خو د اواز په مطلب باندې څوک پوهېږي نه اوده دی او بنګار کوي فلما دخل علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې ورننوته په هغه باندې رسول الله النخله کجورو ته د دې کجورو باغ ته ورننوت اوس ډارک نشو ورتلی که ورته هلته مور لیده او چې مور لیدلی وي نو بیا ده ته وی کنه چې ابن سیاد رسول الله راغی نو رسول الله د کجور پورې پټ پټ ته پټ پټ ځان یې پناه کو چې دا دغه مې ونه ویني دا د ابن سیاد مور نه ده دا مې ونه ویني او زه د ابن سیاد له ورشم چې دا څه وایي ها نو تفقه رسول الله شروع شو یتقی چې هغه ځان پناه کو یتقی چې هغه ځان پناه کو بجزوع النخل په هغه سټو د کجورو هغه د کجورو دغه نه دي تنې په هغه تنو باندې رسول الله ځان پناه کو د دې کجورو د بوټو نه پناه پناه ته وابن سیادن او دا ابن سیاد چې دی فی قطیفتن دا و په یو زړوکي کې په یو زړوکي کې اوس پروت دی اوده دی او د پاسه پې زړوکی دی او له فیها د دې ابن سیاد دپاره په دې زړوکي کې رمرمتون بنګارو رمرمه یا زمزمه دواړه راځي هغه اواز ته وایي چې ته اورې خو په مطلب نه پوهېږي د ده لپاره بنګار و خیر چې ته ته خو چې لږ ورنږدې شو دې مور یې ولیده د ابن سیاد مور رسول الله ولید فرأت ام ابن سیاد نو ولید مور د ابن سیاد څوک ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام دی خو ځان پناکاو چې زه غلی غوندې ورشم اوس ګوره چل جوړوي هغه دی چل کوي او ځان وررسوي فقالت نو دی موري ووی یا صافو د ده نوم دی صافي نو کله نا کله چې دوی اواز کوي اخر ټکې غورځوي یا صافو ای صافو دا د ده نوم دی د دی ابن سیاد هذا محمد صلی الله علیه وسلم دا محمد دی اله راغې محمد خو چې دا ټکی دی ابن سیاد واورید فوسب ابن سیاد نو راټوب کړی ابن سیاد د خوب نه راټوب کړی ته خدای دې په خیر کا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی چې خدای دې دسې دسې کا که لږ دې پریښې وي او راپاسولې دې نه وي او زه ورغلی وي نو حالت به ما ته معلوم شوی وي چې دا څه شی دی لو ترکته که چېرې دې مور پریښې وی دې راپاسولې نه وي نو بینا د ده حالت به څه وي ښکاره شوی وي هغه دی چل یې وکړ احتیال یې وکړ او رسول الله ولې دا حیله جوړوله یریده د دی نه چې هسې نه دا چېرته دغه نی هغه دجال نی باب الرجز فی الحرب ورفع الصوت فی خفر الخندکی استاد صاحب سرنامک دی دوه خبرې کوي په میدان د جنگ کې د بهادرۍ او د شجاعت شعرونه ویل دا صحیح دي که نه دي صحیح حال دا دی چې مسله دا ده چې په میدان جنگ کې ذکر الله کوي د الله ذکر کوي او ذکرا کثیره ډیر ذکر کوي الله اکبر وایې سبحان الله وایې دا الحمدلله وایې نو اوس سوال دا پیدا کیږي یو سړی دی هغه په میدان د جنگ کې د بهادرۍ شعرونه وایي دا به جایز که دا به جایز نی وایي بلکل جایز دی چې د بهادرۍ شعرونه وی بس هر هغه کار جایز دی چې مسلمانانو ته پې فایده وي او کافرو ته پې نغی نقصاني یو به دا مسله وکړي باب الرجز دا باب دی د شعرونو ویلو فی الحربې په جنگ کې په میدان جنگ کې یو ته شعرونه وی دا دویمه مسله ورفع صوت او اوچتول د اواز فی حفر الخندق په کنولو د خندق کې د کافرو مخې ته خندق کنوي چې دا په موږ باندې په تیزی راني شي او په دغه کنولو کې تاسو دغه کوئ شعرونه وایې اوازونه اوچتوي په زور اوازونه کوي نن سبا مورچې جوړوي دوی ته سرکونه ور جوړوي چې رخیره سره داسې به پې توپې راولو او تاسو چې دی نو په زور الله اکبر او لا اله الا الله یا شعرونه وایې بلکل دا جیز دي ورفع صوت او اوچتول د اواز فی حفر الخندق په کنولو د خندق کې داسې معلومیږي چې لا جنگ شروع نی نو شعرونه هم وایې او هر څه کوې او رفع صوت هم کوې په زوره زوره اوازونه الله اکبر او دا کوې خو چې کله جنگ شروع شو نو بیا منا... بهتره خبره دا ده چې رفع صوت مه کوي بس بیا په قلار صحابه نه دي هغوی به چې کله جنگ کو نو چې جنگ به شروع شو بیا به اوازونه نو بس یو خرپار به فیه په دې باره کې په دې باب کې سهل حدیث د چا دی د سهل ابن سعد و انس او په دې کې حدیث د چا دی د حضرت انس دی عن النبی صلی الله علیه وسلم او هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي دا د را روانم دی او دا مخکې تیر شوی دی ښه وفیه او هم په دې باب کې یزید حدیث د چا دی د یزید لاندې لیکي یزید ابن عبید عن سلمه چې هغه روایت د چا نه کوي د سلمه نه دا درې حدیثه شو یو حدیث د سهل او بل حدیث چې دی نو هغه د انس او بل حدیث چې دی هغه د سلمه ابن اکوه د دې درې حدیثونو نه مخکې تاسو ویلي چې په خندق کنولو کې شعرونه وایې رفع الصوت کوئ دا جایز دی دلته یې رستو ښیي رستو یې بیانوي ته وایې حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب قال براء ابن عازب وی غالبا پنځم کال له هجرت ته د عربو قبایل اجتماعي طور باندې راغلل اوس په مدینه منوره باندې حمله کوي د یو صحابي په مشوره باندې رسول الله د هغوی مخې ته څه د پاسه درې څه د پاسه دغه دی دا درې سوه کیلومتره دغه کړی دی درې سوه یعنې درې کیلومتره درې سوه نه درې کیلومتره دغه کړی دی خندق والی دی دا خندق یې چې واو د لسو لسو کسانو جماعت رسول الله تیار که او هر جماعت ته چې دی څلوېښت ګزه خندق وهل دا والی کړی چې دا به تاسو کوئ یو طرف ته نه کسان وو په هغه نه کسانو کې لسم رسول الله هم دم په خپله باندې کار کوو نو حضرت برا وی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اولید رسول الله یوم الخندق پروز د خندق چې هغه کم ورځ باندې خندق کنل کېده نو ما اولید وهو او دغه رسول الله ینقل التراب هغه وړله خاوره د خندق نه به په لمن کې هغه خاوره راغشتې وه او بار به راخېجوله وهو او رسول الله ینقل التراب هغه به نقل کوله وړله به یې خاوره نو دومره یوړه حتی تر دې پورې دونه پیرې یې وکړې چې واره واره ترابو واره د ماضي صیغه ده واره ترابو چې پټ که خاورو واره ترابو ترابو پیښ دی نو دی فاعل کې پټ که خاورو څوک یې پټ که شعره صدره ویښته د سینې داغه ویخته د سینې داغ وکانه او رسول الله رجلا یو سړی کثیر الشعر چې د هغه د بدن ویخته ډیرو د رسول الله د بدن مبارک ویخته ډیرو دا به درته راشي اصل کې دا و په سینه مبارکه د رسول الله ډیر ویخته نو په خېټه باندې ویښتنو دلته دا نه دی داسې د دې سینې لاندې یو نری داسې نری لیکه راغلی وه داسې د نامه پورې د ویښتو نری لیکه دقه ویښتې پټ شوي وو دلته په مټو و دغه و ویښته و خو په سینه او په خېټه دغه نو ما وې دا دلته د سینې سره نری لیکه د ویښتو راغلې وه څه عجیبه غوندې دغه وه او دې نامه پورې رسېدلې وه نور ویښته نو وهو او رسول الله یرتجزو هغه به شعر وي برجز عبدالله ابن رواحه په هغه شعر د عبدالله ابن رواحه عبدالله ابن رواحه دا انصاری صحابی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعرم دی هغه یو شعر ویلی دی نو هغه شعر به رسول الله وی ویقولو رسول الله به وی مطلب دا شو چې دا شعر چې جوړ کړی دی عبدالله ابن رواحه جوړ کړی دی خو رسول الله به وی کله به پکې لږ الفاظ بدل کړو اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا اللهم د اللهم معنی کوي یا الله یا الله لولا انت کشرتنوي او ستا کرم او ستا احسان نوي نو مهتدینا موږ به په سمه لار نه وي مسلمان له پکار وي چې کله دی اعمال کوي چې دا دغه وایي چې یا الله که ستا کرم ستا احسان نه وي نن به نه بنګ سبق ته راغلی وي نه به مانځه ته راغلی وي نه بل څه ته لولا الله که چېرې نه وي فضل د الله لولا انت که چېرې نه وي فضل او کرم ستا نو مهتدینا موږ به هدایت نه وي موندلی ولا تصدقنا او نه به موږ صدقه کړې وي ولا صلینا او نه به موږ موس کړی وي معلومیږي چې موس کوو دا هم د الله کرم که چېرې صدقه ورکوو دا هم د الله کرم نو چې ربه دومره ستا کرم او احسان دی چې ستا د کرم د وجې نه موږ صدقې هم کوو مونځ هم کوو ان الاعداء یقینا دشمنان چې دي زمونږ قد بغاو هغوی بغاوت او سرکشي کړې ده علینا په مونږه اذا ارادو فتنتا کله چې دوی اراده وکړي د فتنې زمونږ د کافر کولو نو ابینا مونږ به انکار کوو مونږ به د دوی خبره نه منو نو چې دلته به راغې اذا ارادو فتنتا نو ابینا اواز به اوچت که نو یرفعو بها رسول الله به اوچته او په دې باندې صوته اواز وګوره هغه د رفو صوت هم راغی او هغه د شرونه ویله امر علی رسول الله به وي نو دا د بادرې شرونه په میدان جنگ کې د جنگ د شروع کېدلو نه مخکې دا بلکل صحیح باب من بل سرنامک دی باب من دا باب دی د هغه چا لا یثبتو چې هغه برقرارېدی نشي علی الخیل په اس اسونو باندې پاس جهاد ته ځای یو ورور وایي چې زمام جهاد ته زړه دی خو غریب په اس چې سور شي نو راغورځېږي هغه برقرار نشي پاتې کېدی نو ده سره څه کول پکار دي وایي ده سره دا کول پکار دي چې دا مولیان نه دي او دا پیران پکار و چې دوی له دې ورشي که هغه ني اوله راشي او لږې دم کي دعاګانې وله وکړي الله به یې دغه کي ثابت کي باب من دا باب دی د هغه چا لا یثبتو چې هغه نشي ټینګېدی علی الخیل په اسونو باندې بلکې اس چې منډه کې دی ترې راغورځېږي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال جریر ابن عبدالله بجلی دا آغا بجله یمن علاقه ته یو لوی قبیله ده دا غی قبیله دی سردار دی خواه او د رسول الله په آخر عمر کې دی راغلی دی مسلمان شوی دی جریر ابن عبدالله بجلی دی چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسید کینو نو څه بې اندازې اکرام یې د ده وکړو نو د ده د خولې نه ووتل چې الله دې ستا داسې عزت وکړي لکه څنګه چې تا زما دغه وکړو عزت وکړو دی وی ما حجبني رسول الله صلی الله علیه وسلم پرده نه ده کړې زمانه رسول الله منز اسلمتو د هغې وخت نه چې ما اسلام راوړی دی کله چې زه مسلمان شویم زما د مسلمان کېدلو نه پس بیا رسول الله زما نه پرده نه ده کړې ما حجبني پرده نه ده کړې زما نه حجاب نه دی کړې زما نه پیغمبر علیه السلام د هغه وخت نه چې ما اسلام راوړو ما نه رسول الله پرده نه ده کړې څه مطلب کله نا کله دا ټکی د حجبانی په معنا د منعنی سره هم راځي مان رسول الله منع نه ده کړې چې کله مې ورته څه خبره کړې ده څه شی مې ترې غوښتی دی ما را کړی دی ما حجبانی پرده نه ده کړې مان رسول الله یعنی نه دی منې کړې مان رسول الله څه شی یا د پردې نوم دقه پرده ده چې کله ما دروازه کې اجازه غوښتې ده ما ته دا نه دی ویلی چې مرازه او وخت نشته بس ما ته وی راځه خو د دې نه دا نه لازمیږي چې رسول د دې پیغمبر اسلام بیبیان هم لیدلي ځکه د پیغمبر اسلام کور کې دننه لکه موږ ورته بیټک وایو خپل خاص ځای و چې باري خلک به راله هلته به ورسره کېناسته او میلاوېده به یو دویم دا دی چې کله زه رسول الله لیدلی یم که نه نو ما ته مسکی شوی دی په مسکی مخ باندې ما سره ملو شوی دی ولا رآنی او نه زه رسول الله لیدلی یم الا تبسمه مګر هغه مسکی شوی دی فی وجهی هغه په مخ زما کې خو چې زما دا مخ ورته مخامخ شوی دی نو رسول الله مسکی شوی دی تبسم دی ته وایي چې خوله خندا ته جوړه کړي خو اواز د خولې نه ونه باسي ولقد شکوتو الیه دا غبل رزم تیر شو او ما شکایت وکړ رسول الله ته چې حضرت انی لا اثبتو چې زه نشم ټینګېدی علی الخیل په اس باندې حضرت چې په اس باندې سور شم راغورځېږم رسول الله دې لېږه که نه هغه ذوالخلصه نه وه هغه مندر د هغې د روانېدو دپاره نو دی وایي حضرت زه به لاړ شم خو په اس باندې ټینګېدی نه شم وایي ښه فضرب بیده نو رسول الله ووهه په خپل لاس فی صدری دا سینه زما یې داسې داسې د برکت دپاره او وقاله که ستاسو خیال پرون مونږ ویلي وو وایي د هغه د ګوتو مبارکو د اثر ما په خپله سینه کې محسوس کو وقال او وی فرمایل اللهم ثبته یا الله ته دې مضبوط کا یا الله ته دې مضبوط کا وجعله او یا الله دې وګرځوه د خلکو دپاره هادیا لار ښودونکې چې خلکو ته دعوتونه ورکوي او لارې ښیي بل لم دعوت ورکوي خو مهدیه چې ده ته هم هدایت شوي وي په خپله هم پوهي او بل هم پوهیي دا مو شو ما وی کتاب الج دی چې هر دغه شروع کی نو هر پورځه بیانې کتاب الجهاد دی څه خبره پکې نه پریدي باب دواء الجرح باحراق الحسیر الکه په میدان جنگ کې یو سړی زخمی شو داغه علاج کول پکار دی کنه او بیا خاص کر دا کورنی علاج نه دی چې دا خلک زمیدار کورنی کوي دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده نو وی بابو دوا الجرح دا باب دی د دوی کولو د زخم دا باب دی د دوی کولو د زخم چې زخم دی او د زخم تاسو دوی کوئ په څه شي دوی کوئ پوزکې وله اوسېځی میزرې او د دې میزري دا شګه راوالی او په دې زخم کې کیدی نو دا طریقه جایز ده که نه ده جایز به احراق الحسیر او ګوته به هم خوږ شوه دا ایره به هم د نغري نه راواغشه به هم کېښوه بس بیا به روغ و نه بیا اوبه وې او نه بل څو دا جراثیم او دا هر څه بلکل دغه کوي ختموي نو دا باب دی د دوې کولو د زخم او په کومه طریقه د باندې ولا دوی کې به احراق الحسیر په سوځولو د پوزي دا یو مسله یو شوخه بله مسله وغسل المرأة عن ابیها الدم عن وجهه یو ښځه راپاسی پلار یې زخمی شوی دی او د پلار زخم چې دی په اوبو باندې وینځي دا جایز دی که نه دا دغه شو وغسل المرأه او وینځل د ښځې عن ابیها د خپل پلار نه الدم وینه عن وجهه د مخ د هغه نه پلار د یو ښځه ده او د هغې پلار زخمی شوی دی او په دې مخ باندې د هغه وینه پرته ده او دا لور راپاسي او د خپل باباجي مخ وینځي د وینې نه دا جایز دي که نه دوه دا دویمه شوه درېیمه مسله په ډال کې اوبه راوړل دا صحیح دي که نه ځینې خلک وایي په ډال کې اوبه مه راوړی دا د جنګ شی دی نو وایي وحمل الماء او راوړل د اوبو فی ترسې په ډال کې دا صحیح دي که نه دي صحیح دا درې مسلې تاسو ته وکړې ښه چې په میدان جنگ کې سړی زخمی شي د دغه زخم تاسو علاج کوئ د پوزي په دغه باندې د پوزکی په ایره دا جایز دي که نه دقه رنګې د یو ښځه ده د هغې پلار په میدان جنګ کې خوږ شو او وینه شو او دا ښځه پاسې او د خپل باباجي مخ وینځي حال دا دی چې جهاد دی دا جایز دی که نه او بله دا ده چې مثلا په ډال کې اوبه راوړې او دغه زخم پې وینځې دا څنګه دي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال حضرت ابو حازم وی چې سألو سهل ابن سعد الساعدی د ملګرو تپوس وکړه د حضرت سهل ابن سعد ساعدی نه دا لوی شان والا صحابي دی د خزرج د خزرج قبیله دی دنه چا تپوس وکړه چې په غزوه احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هغه سر خوږ شوی و زخمی شوی و او په مخ مبارک د هغه وینې راتلې نو د هغې علاج یې په څه کړی و سألو دې ملګرو تپوس وکړو د حضرت سهل ابن سعد ساعدي نه چې بې ای شیئن د هغه سوال دی چې په کم یو شي دوویه دوی کړی شوې وه بې ای شیئن چې په کم یو شي دو څه مطلب ځان دی جرح النبی صلی الله علیه وسلم د زخد د زخم د پیغمبر علیه السلام دا وکنه بدعمله ابن قمیعه هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار وکړو چې گزار یې پې وکړه نو دا ډال نه دی دا دغه دی دا څه دا د اوسپنې ټوپې خود دا مات شو چې مات شو نو دا د دې د لټنډې دا بره حصه نه ده دقه ځای کې ننوت چې ننوته دا ځای زخمی شو په دې مخ مبارک د دغه را روانې شوې ویني بیا د هغې علاج کېده نو څه هلته خلک وایي چې په کم یو شي باندې دویي کړی شوې وه د زخم د پیغمبر علیه صلات وسلام نو دی ورته څه وایي وایي دا مسله په مدینه کې یو زه پاتې یم چې ماته معلومه ده بل چاته نه ده معلومه ځکه چې سهل ابن سعد آخري صحابي دی چې دی په مدینه کې وفات شوی دی دا آخري دی فقال سهل ورته جواب کې ووې چې ما بقیه من الناس نه دی پاتې شوی په خلکو کې احد هیڅ یو کس اعلمو چې هغه ډېر پوهي به په دې مسله مني زمانه نن په مدینه کې بل کس داسې نشته چې هغه په دې خبره زمانه پوهي ځکه ما د دې مشاهده کړې ده کان هغه جغه داری چې کان علی یو علی یو حضرت فاطمه وه او دوی رسول الله صلی وسلم کینولی او د علاج یې ولکو کان علی او علی یجیع بالماء هغه به راوړلې اوبه فی ترسه په خپل ډال کې ګوره دا هغه درېیمه مسله شوه چې اوبه راوړې په ډال کې راوړې دا جایز دی که نه بلکل علي به اوبه راوړلې رسول الله پې انکار ونه کړ وکانت او واغا وکانت او واغا څوک یعنی فاطمه ته مقصد د د څه فاطمه او و حضرت فاطمه تغسل الدم هغې به وینځله وینه عن وجهه د مخ مبارک داغنه دا هغه دویمه مسله شوه چې ښځه په میدان جنگ کې د پلار د مخ نه وینه وینځي په اوبو دا صحیح دي که نه وکانت او و حضرت فاطمه تغسل الدم هغې وینځله وینه عن وجهه د مخ مبارک د پیغمبر نه تاسو مخکې ویلي خو چې څونه به دې پې اوبه اچولې نو دونه به وینه نور هم زیاتېده نو چې په اوبو کار ونه شو نو بیا وایي و اخذ حسیر راواغستل شو یو پوزه کې و اخذ حسیر راواغستل شو یو پوزه کې فاحرق نو هغه وسوځول شو چې وسوځول شو نو بیا د هغې روه ثم حشیه به او بیا ډک کړی شو به په دغه ایره باندې جرح رسول الله اسلام زخم د پیغمبر علیه السلام دا غوله مسله شوه علاج د زخم د پوزکی په ایره دا ایره راواغشته دا چې چرته سوری شوی و په دې سوری کې وردن نه کړی او دا سوری په ډک په دغه باندې په د ایره باندې درې واړه مسلې وشوې باب ما یکره من التنازع والاختلاف فی الحرب باب ما دا باب دی د هغې یکره چې هغه کار مکروه وي بعضې څیزونه دي دوستانو په میدان جنګ کې به تې تاسو ځان ساتئ ښه ابه نه کوئ دا داسې څیزونه دي چې په میدان جنګ کې هم نقصاني دي او په کور کې هم نقصانی دي په درس کې هم دا نقصانی دي هر ځای کې دا نقصانی دي باب ما دا باب دی د هغه سیزونو یکرهو چې هغه مکرو وي هغه غیر مناسبي هغه څه شی دی من التنازع چې هغه جګړه ده جګړه ده مسلمانان سره خپلو کې په میدان جنگ کې جګړه کوي والاختلاف او اختلاف فی الحرب په جنگ کې یو وی داسې کو یو وی حمله کو او بل وی نه کو بل وی داسې کو بل وی داسې کو هلکه دا په میدان جنگ کې که نه بلکې هر ځای کې د جګړې نه ځان ساتی او د دغه نه د اختلاف نه ځان ساتي او بیا که چا په میدان جنگ کې اختلاف وکړو په میدان جنگ کې سره خپلو کې جګړه وکړه نو د هغې سزا دا ده چې الله به د دوی فتح راخلي په شکست به بدلی او غنیمت چې دی هغه به راوالي او همدقسې محرومې به کی د غنیمت نه و عقوبت من او سزا د هغه چا عصا امامه چې هغه نافرماني وکړي د خپل مشر نه د خپل امام نه یو سړی دی په میدان جنگ کې د خپل کمانډر نه خلاف وکړي نو د هغې سزا څه ده ما وی الله به فتح راوالی په شکست به بدله کی د غنیمت نه به الله محرومه کی دی وقال الله تبارک وتعالی الله تعالی قرآن مجید کې وی ولا تنازعو سره خپلو کې جګړې مکوي تنازع دې جګړې ته وی چې هغه د خولې باسونه کې ولا تنازعو د یو بل سره جګړې مه کوئ که سره جګړې مو کړې نو فتفشلو تاسو به بزدل شئ د جګړې دا اول عقوبت شو چې اوسه پورې به بادران وې اوس به بزدل شئ فتفشلو تاسو به بزدل شئ دا یو وتذهب ریحکم د ریح خپل معنا دی قوت روب دبدبه و تذهب او لاړ بشي ریحکم ستاسو طاقت ستاسو روب په دې کافرو هم چې کوم روب دی که نه هغه به لاړ شي ختم بشي خپله معنا د ریح دغه د طاقت روب چې طاقت در کې وي او روب در کې وي نو میدان جنگ ته به ځې که نه به ځې ځې به که نه دشمن ته به شکست ورکوې که نه به ورکوې نو دی هغه خپله معنا نه کوي امام بخاري ښه هغه لازمه معنا د ریح کوي ریح څه معنا یعنی الحربه هغه جنگ چې کم دی په هغه جنگ به ختم شي بیا به د جنگ کولو لایق هغه نه یې حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده حضرت سعید د خپل پلار ابي برده نه روایت کوي او ابي برده را پاسیږي روایت کوي د خپل پلار نه چې هغه د عن جده د نیکه د سعید نه چې هغه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی دی وی واقع د احد بیانوي چې ان النبی صلی الله علیه وسلم دا بیله ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعث معاذن هغه اولیږه حضرت معاذ و ابا موسی او ابو موسی اشعری الی الیمن یمن ته ورته وی دا یمن ولا دو ځایه کړی د دې پلانې علاقې به لکه ته قاضي او دې بل ته وایي د دې بلې علاقې به ته قاضي د نیم یمن قاضي معاذ صاحب د نیم یمن قاضي ابو موسی اشعري نو چې اوس یې لیږي نو څه ورته وایي فقال رسول پاک ورته وایي یو کار دا کوئ چې یسره د قوم سره اسانتیا کوي ښه یسرا د قوم سره اسانتیا اسلامی سیاست کې یو دا دی چې حکومت ته دا مسله ده چې د قوم سره ډیره نرمي اسانتیا دا نه چې په قوم دونه بوجونه ورواچوي چې بیا خوارې دا قوم بیا وچتولی نشي بیا مسلې جوړیږي یسرا اسانتیا کوي تاسو د خلکو سره ولا تعسرا تسنیه ده او تاسو دواړه سختی مکوي د قوم سره دا یو په میدان د دعوت کې زیرم ورکوي یرولم کوي خو ډیر زیری ورکوي ښه د الله د رضا او د جنتونو او د نعمتونو او د محورو دا بیانونه ډیر کوي ځکه قوم چې د خوشحالو په خبرو باندې څونه متاثره کیږي نو دونه د یرو په خبرو نه متاثره کیږي وبشره او خوشخبری ورکوي خلکو له چې چا داسې عمل وکړو دونه ثواب او چې چا دا عمل وکړو نو دونه ثواب او د الله د رضا او دا دغه ورکوي ولا تنفره او خلق متختوی د الله د دین نه د الله د دین نه خلک مه تښتوي وتابعا او د یو بل اطاعت کوي د یو بل د خبرې تصدیق کوي د یو بل اطاعت کوي ولا تختلفه او دواړه سره اختلاف مکوي هغه د ګوره قاضیان لیږي نو هغې ته دا وایي جګړه مکوئ اختلاف مکوي ځکه چې څه ملګري به یو سره یي څه ملګري به بل سره یي نو چې سره اختلاف وکړي دا مشران نو خو د قوم د هغه ملګرو هم سره اختلاف راغی که نه او زمونږ علما یي دقه ځای کې مونږ کمزوري یو اختلاف کوو او اختلاف بار راوباسو دا مسله داسې ده او دا مسله داسې ده د دې وجې نه قوم خواران هم پریشانه شي هغه د یو عالم ملګري یو سوی دا بل عالم ملګري دا بل سوی خاص کر نن سبا په دې لنډي کوتل او په دې علاقو دا دغه دی چې د احنافو پسې ډېر لوی زور دی تاسو به یا خبر یې نه د حضرت امام پسې بد ویل او دارنګې احنافو پسې بد ویل هلکه احنافو چې د دین کم خدمت کړی دی حضرت امام صاحب د دین کم خدمت کړی دی نو کم دغه چې دی دا د غیر مقلدینو مشران یا نور احناف د نور علما هغه د امام صاحب اقرار کوي ولا تختلفا سره خپلو کې اختلاف مکوي حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب دا واقع ده د احد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ویلي د جمعې مونځ وکړو د واړه اختر میاشت ده واړه اختر میاشت شوال او بیا د جمعې مانځه پسې لاړو چې ته ته د احد او د مدینې په منځ کې دلته یو ځای دی دلته شپه وکړه چې شپه وکړه نو سار له د خالی په ورځ باندې دی بیا میدان د احد ته حاضر شو نو تاسو چې لاړ شئ احد ته نو احد غر خو لږ وړاندې دی دلته اول چې راځي یو غونډی ده جبل رومات ورته وایي جبل روماتو هغه غونډی څه ترکو کمه کړې ده څه پې د خلک خیجي راخیجي نو ډېره کمه شوې ده دې غونډۍ باندې پنځوس کسان تیرانداز رسول الله کینول او د هغې مشر یو ډیر بزرګ صحابي عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه دا دغه که چې دا به ستاسو امیري او رسول الله ورته وایي چې که په میدان د جنگ کې مونږ شکست وخوړ او مرغي رالل زمونږ غوښې وتښتولې چې تاسو راکوز نشئ که موږ دې خلکو له شکست ورکو او د پاسه هم پې خپې کېښودې چې ګورې تاسو راکوز نه شئ چې کومې بورې ما تاسو ته اجازه هغه نه کړې ګوره دا اوس د رسول الله وینا ده نو دی وایي برا برا ابن عازب نه ما واورېدل یحدثو چې هغه به بیان کو قال براوی چې جعل النبی صلی الله علیه وسلم مقرر که پیغمبر علیه السلام مقرر که پیغمبر علیه السلام علی الرجالت په پیاده فوج باندې رسول الله مقرر که په پیاده فوج رجاله جمع د راجل دا پیاده ته وی یوم احدن پر ورځ د غزو احد د غزوه احد پر ورځ باندې رسول الله په دې پیاده کسانو باندې مقرر کو هلکه دا څومره وو وکانو خمسینه او هغوی وو پنځوس کسان هغوی وو پنځوس کسان خمسینه رجلا پنځوس کسان په دې پنځوسو کسانو چې د هغوی سره سورلي نه وه تیراندازو په دې باندې رسول الله مقرر کو څوک عبدالله ابن جبیر حضرت عبدالله ابن جبیر چې هلکه تی امیر شوې او دا پنځوس کسه یې څه ورته وایي فقال رسول الله ورته وایي ان رأیتمونا که چېرې تاسو مونږ ولیدلو چې موږ شکست وخوړو او تخطفون الطیر او زمونږ غوښې مرغان تختی داسې وخت را باندې راغی چې شکست مو خوړ او مرغان زمونږ غوښې دغه کوي تختی چې تاسو د دې ځای نه راکوز نشي فلا تبرهو تاسو مه خوځېږئ مکانکم د دې خپل ځای نه هذا چې دا دی دا غونډی به ساتئ بلکل تاسو چې لاړ شئ نو دا غونډی چې دی په میدان کې داسې ده لکه برج چې په منځ کې دا ټول دغه تې لاندې دی میدانی حتی تر دې پورې ارسل الیکم چې زه جواب راولیږم تاسو ته چې راکوشئ یو و ان رأیتمونا که چېرې تاسو مونږ ولیدو چې هضمنا قومه چې مونږ شکست ورکه قوم ته مونږ فتح وموندله او قوم ته هم شکست ورکه ووطعناهم او مونږ پې خپې کېښودې فلا تبرهو تاسو بیا مخوځئ د خپل ځای نه مه د شکست په صورت کې مه د فتح په صورت کې حتی ارسل الیکم تر دې پورې چې زه جواب راولیږم تاسو ته دوی وی ښه صیبه چې مسلمانان او کافر سره امن سام نشو صفونه تیار شو حمله وشوه چې حمله وشوه په حمله کې مسلمانانو کافرو ته شکست ورکړو فهزمهم نو رسول الله شکست ورکه دی کافرو ته قال دا برا وی داسې شکستو چې په دې خوړونو کې او د دې غونډو په دې ویښونو کې دوی چې ځان سره ښځې راوستې وې د ښځو منډې والې دا سندرغاړې ښځې ځان سره راوستې وې فانا زه چې یم برا صاحب وی والله په الله قسم رأیت النساء ما ولیدلې ښځې د دې کافرو یشتددنه چې هغوی منډې والې شکست یې وخوړه او دوی منډې والې او دا یې دا پنسې راوچتې کړې وې چې پنسې راوچتې کړې وې دا پنډې هم ښکارېدې پخوا به د ښځو په د خپو کې کړۍ غوندې اچولې چاته خو پته نه لګي چې هغې ته څه وایي مونږ ته به استاد معنا کوله پانزیب پازیب که نه هغه د خپو کې چې کومه چی وام نری دی پایلی ګران ټکی دی پایلی بس خپوی خو شای پې که نه قد بدت چې ښکاره شوي وو خلاخیلهن هغه څه دی پایلې د دوی پانزیب د دوی هغه خپو کې چې کم کالی اچولی هم ښکارېده و سوقهن او پنډی د هغوی دا منډې والې او دا پنډیر څه ښکارېدل او رافعات ثیابهن اوچتونکي و خپلو جامو له سړی چې منډې وایي جامې اوچتوي خیر چې دا شکست یې وله ورکړه دا اوس ابتدا ده دلته د بدنصیبي وه دا دغه نه دي دا په غونډۍ چې دا کم کسان ناست دا د عبدالله ابن جبیر مرګري دوی وي موږ څه کوو چې دلته ناست یو او ځو موږ هم میدان جنګ ته حاضرېږو فقال اصحاب عبدالله ابن جبیر نو اووې ملګرو د عبدالله ابن جبیر چې الغنیمته ای قوم الغنیمه غنیمت ته حاضر شئ ای قومه غنیمت ته حاضر شئ زهر اصحابکم غالب شو ستاسو ملګری سره خپلو کې وای چې زمونږ ملګری غالب شو نو اوس دلته په غونډۍ سره ناست یې فما تنتظرون تاسو د څه انتظار کوئ دې ملګرو سره د اختلاف وکړئ عبدالله ابن جبیر ورته سوال کوي مینتونه کوي مونږ وایي جولی ورته نیسي چې مونږ ته رسول الله نه وویلې چې که فتح مو موندله که شکست مو موموندو او ما درته جواب نی کړی تاسو به نه راکوزیږې فقال عبدالله ابن جبیر نو عبدالله ابن جبیر د خپل امیر وته ووی چې انسیتم آیا تاسو هیر کو ما قال لکم رسول الله صلی الله وسلم هغه چې تاسو ته وی رسول الله قالو هغوی وی نه والله په الله قسم لنأتین الناس من به ورځو د خلکو ته فلنصیبن او خامخا من به حاصلو من الغنیمت غنیمت اوس هغه دی د امیر د خپل امیر جنگ د حکم نه دوی خلاف ورزي وکړه ګوره فتح وه الله راوغشته په شکست بدله کړه فلما اتوهم کله چې دوی نو دا سلویخ کسه کوشو ښه سلویخ دا سلویخ کسان کوشو لس کسه سره د امیر دلته پاتې شو چې کله د کافر ولیدو چې دا پلان دا دغه چې دی دا سر دا خو خالی دی لږ کسان دي پې نو دلته خوړ دی د خوړ سره په د خوړ کې دا دغه راغې د اسونو دا دسته دا راله او په دې غونډۍ وروخته چې پې وروخته نو هغه لس صحابه خواران شهیدان کړه او د شا طرف نه په مسلمانانو باندې ورغلل هغوی خبر هم نو او حمله پې وکړه هغه دا دی چې الله وایي که نه چې د الله پیغمبر تاسو ته تا د رستو نه اوازونه کول چې الی عباد الله الی عباد الله ما ته راځئ زما بندګانو ما ته راځئ د الله بندګانو ښه